حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف بن الحسن عن ابي بكر حدیث ورسید حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ تا ګوره ابو بکر بیل او ابي بکر دا بیل ښه قال ابو بکر وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو حدیث ما اوریدلی خو الله راته بې اندازې فایده ورسوله په یو سخته موقع کې د هغه حدیث د وجې نه الله تعالی ما ته بې اندازې فایده ورسوله هغه حدیث دا و قال دی وی لقد نفعني الله یقینا فیده ورسوله ما ته الله بکلمة په یو خبره سمعتها چې ما اوریدلې وه هغه من رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام نه فیدو رسول ما ته الله په یو خبره کما خبره چې هغه ما اوریدلې وه د رسول الله نه دا په کومه زمانه کې د الله فیده او رسوله نفعنی فیده او رسول ما ته کله ایام جملنا پا غروزو د جمل کې جمل اوخ ته وی پا غروزو د نر اوخ کې بعد ما کیسه داسې وه چې حضرت عثمان صاحب چې کله شهید شو ډیر بی اندازې ظلم وشو بی اندازې حضرت عائشه بی بی راغلی و دغه کې و مکه کې چې دا واقع او شو ملګرو حضرت عائشې ته مشوره ورکړه چې بیبي بی مدینه ته مزه حالات ګډوډ دي حضرت عائشہ په دې را پاسې ده چې د حضرت عثمان صاحب بدل غشتل پکار دي دلته غون قوم د مصر نه راغلی و نلته ورسره نور منافقان هم شامل وو نو دی دا کوشش کاوه چې یو غون جماعت جوړ کو غون او د دې خلکو نه بدل والو نو دا لاړه له بصرې ته د مرګرو په مشوره اگر چې بیا رستو خپېمانه وه نو دا په اوخ باندې سره وه دلته حضرت علی خلیفه و دی د حضرت عشی بی بی ملګرو مطالبه کوله د علی نه چې د قاتلینو نه بدل واخله قصاص دام صحیح خبره ده حضرت علی دا کوشش کو چې سره په اتفاق شو نو خو یو کس دو کس نه دي چې بدل دی والو چې کمې پورې مونږه متفق نه یو څنګه به بدل والو دی منس کې دا کم چې دا شیطانانو دا قاتلین د عثمان دوی خبر شو چې دا دواړه سره متفق کیږي او چې دواړه سره متفق شو زمونږ نه قصاص علی دی پکې شیطانی منس کې جوړ کو جنگ ته جوړ شو هغه جنگ ته وای دغه د جنگ جمل هغه دغه د جنگ د نور اوخ دې ته ځکه وایي جنګ جمل چې حضرت عایشه بی بی په د اوخ باندې دغه وه سوره وه او ځینې صحابه د حضرت عایشه سره وو ځینې صحابه د علي صاحب سره وو د ابوبکر نه دی د ده هم چې دی نو میلان حضرت عایشه بی بی ته مرګته د حضرت عایشه خوښه وه خو ظاهري مرګتیا ونه کړه ولې وی الله ماته فیده را رسوله په دی خبره چې رسول الله به وی اس کله به کامیاب نشي هغه خلک چې هغوی د خپل ځان د پاره خزه مشرکی وی ما وی چې دا خو د خزر مشری پکې راځي نو زر زر واپس شوم ما د هغې مرګتیا ونه کړه کنی ور نزړه می غوښته نو فایده ورسوله ماته الله تعالی په یو خبره چې هغه خبره ما اورېدلې وه د رسول الله نه حضرت کله د ته فایده ورسوله په هغه ورځو د جمل کې هغه ورځې چې حضرت عایشه په اوښ باندې سوره وه او د دې ملګرو د علي ملګرو سره جنګ وکړو بعد ما کتو پس دا غینه چې قریبه وه ان الحق چې زه یو ځای شم بی اصحاب الجمل د ملګرو د جمل سره د حضرت عائشې بی بی ډلې ته به دغه وی اصحاب الجمل بس دوی زما ملالم دې طرف ته وړم هم دا غوښته او فاقاتل او ما جنگ کړی وی ما هم د دوی سره د دوی مرګتیا مې کړی وی خدا خبر را ته مخه ته رااله چې وای رسول الله دا وی قال ابو بکر وی لما بلغ رسول الله لما بلغ رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې رو رسید رسول الله ته لما بلغ کله چې رو رسید رسول الله د لام بزور وای دا مفعول له رو رسید رسول الله تا الک سه شی وته رو رسید ان اهل فارس ده فاعل شو چې اهل فارس قد ملکو علیهم اغوی مالک کړی دا باچا کړی دا په خپل ځانونو باندې بنت کسرا لور د کسرا دا حدیث راغی تاسو ویلو کنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خط بی ادبی پرویز وکړه رسول الله وته خیره وکړي زوی واپس را پاسې دو پلار مړ کو بیا غزوی هم مړ شو بیا په کورنۍ کې څوک پاتې نشو نو فارس حکومت فارس خلک ولګېدل د دوی هغه د دې شهي کورنۍ چې کومه جینۍ وه ښځه هغه یې مشره کړه باچا یې یڼی کړه نو پیغمبر اسلام څه وویل لن یفلح قوم هیڅ کله به کامیاب نشي یو قوم لن یفلح قوم هیڅ کله به کامیاب نشي یو قوم ولو امورهم چاغوی اختیار ورکړي وي امرهم د خپل کار امراتن خزه ته چې خزه ځان له مشرکړي نو ما وی دلته خو حضرت عائشہ بي بي نه حکومت غواړي نه بل څه غواړي خو ظاهر کې خو مشره ده د دې وجې نه بس د دې نه واپس شوم ما د دې مرګتیا ونه کړه حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن صاحب بن يزيد يقول حضرت صاحب ابن يزيد وی ګوره مخکې هم غزوه تبوک و رستو بیا واقع ده د غزوه تبوک په دا منځ کې چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خط لیږلی کسرا باچا ته دی پکې منځ کې راوړو اصل کې دی کې مسله دا ده چې رسول الله کسرا باچا ته خط کله لیږلی دی کله لېږلی دی عام مورخین وی په اوم کال د هجرت او دا خبره صحیح ده د امام بخاری دا رایه ده چې دا, دا په نهم کال لېږلی دی نو د داسې چلو که چې مخکې هم وته د تبوک واقع بیان کړه نو تبوک واقع خو دغه کې شوې ده په نهم کال باندې رستم د تبوک بیان کوي منس کې دا راوړل چې دې کې اشاره دی ته ده چې دا په وم کال باندې نه دی شوی بلکې دا په دغه باندې شوی دی په نهم کال یقول حضرت صاحب بوي اسکرو ما ته اوسم را یاد دی چې انی خرجت مع الغلمان چې زه اوتم سره د ماشومانو الی صنیه الوداع ثنیه الوداع ته او نتلقا رسول الله صلی الله علیه وسلم او منګه استقبال کو د رسول الله مدینه منوره ته خبر راغی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د تبوک نه واپس را روان دی او په دې مدینه منوره باندې بیا اندازې خوشحالي رااله چې خوشحالي پې رااله د مدینې دا ماشومان نه دي دا منډې منډې منډې منډې لاره کې یو غونډی ده هغه غونډی ته سنیت الوداع وي هغه سنیت الوداع ته موږ ماشومان لاړو د رسول الله استقبال لا دا دغه پکې وایو د حضرت صاحب ابن یزید چې زم ماشوم زم ورلم د هغوی استقبال له اوس هم راته یاد دي چې زه ماشوم وم د هغوی مخې له ورغلم اذکرو ما ته اوس هم یاد دي چې انی خرجت مع الغلمان زه ووتم سره د ماشومانو ګوره دلته غلمان راغی الی ثنیه الوداع ثنیه الوداع ته ثنیه الوداع یو غونډی ده د مدینه منورې خلکو او رسول الله به هم داسې کول چې څوک به رسختول نو د هغه ځای پورې به تلل نو هغه غونډۍ ته به ورسېدل نو بیا به یې میلمه رسخت کو نو دغه ته وایي سنیت الوداع نتلقى رسول الله صلی الله علیه وسلم او منګه استقبال کو د رسول الله وګوره واقع د سره لاله د تبوک خدای کې خو تبوک راغلی نه دی وقال سفیان سفیان بوي دا نه دی سفیان ابن عینه د امام بخاری د استاد استاد دی سفیان بوي مرتن کله به داسې وي چې معصبیان الته خو دې معل غلمان کله به داسې وي معصبیان سره د ماشومانو حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن صائب ها حضرت صائب وی انی اذکر اذکر ما ته اوسم یاد دی انی خرجتو چې زه وتم د مدینې نه مع الصبیان سره د ماشومانو نتلقى النبي صلی الله علیه وسلم او منګه استقبال کو د پیغمبر علی السلام او کم زیت وتو الی سنیت الوداع او سنیت الوداع ته په دې مخ کې روایت کې دا ټکی نشته په دې کې شته کله تاسو به وایې سنیت الوداع چې تلوي نو رسول الله د کم ځای نه را روانو وایي، مقدمه، په هغه وخت د راتلو د هغه کې من غزوة تبوک د غزوه تبوک نه چې کله د تبوک نه واپس راته په دقه وخت کې راتګ وخت کې مونږ د هغه استقبال لو مخېله ورلو امام بخاری رحمه الله ساجیبه هستی ده او ساجیبه ترتیب شروع کړی دی که ستاسو خیال و مخکې فضایل د رسول الله بیان کړه بیا فضایل د خاندان دغه بیان کړو بیا فضایل د صحابه کرامو بیان کړو نو بیا واپسې بیان وکړه د غزواتو د رسول الله چې پیغمبر علی السلام کمی غزاګانی کړی دي بس دقه چې فارغ شو نو اوس اخیری حالات د رسول الله بیانوي چې هغه د وفات د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفات کېده سه حالت پیغمبر علیه السلام چې کله د حجۃ الوداع نه واپس لاړ د ذوالقعدې میاشوه د ذوالحجې میاشوه رسول الله ته معلومه شوی و د الله طرف نه ورته الله ورته معلومه کړې وه چې بس او زما د سفر وخت رانږدې دی نو دوی ټول توجه خپل تیاری ته وه تیاری وې کو د دنیا نه د رحلت او د سفر تیاری کو په دې کې دوی دغه تم لاړل احد نه دی احد ته لاړل هغه شهیدان چې د هغوی زیارت یې وکړو د دغه ته څو څو پیرې ورغې بقي ته ورغې د بقي کې چې کوم صحابه و د هغې زیارت یې وکړو اوس د سفر میاشته د سفر د میاشتې اخیری ورځې دی اخیری مونږ ته خو به خپل استاد وی 29 تاریخ د سفر و انتیس یو کم دیرشم د سفر و محرم سفر او دا روانه نه دا سفر ده د دې انتیس تاریخو د رسول الله د حضرت میمونه سره د شپې د تیرېدو وارو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بقی ته لاړ د حضرت عثمان ابن مزعون رضی الله تعالی عنہ د قبر زیارت مو کو نور داغه د کورنۍ چې سوکخه خو د غوی زیارت مو کو دا د چهارشنبه ورځ ده د سفر 29 تاریخ دی چې کله رسول الله را واپس شو په دې را واپس کېدو کې هغه باندې درد سر راغی د سر درد پر راغې په دې راتک کې او داسې درد پر راغې چې وسره یې تبه هم وه چې تبه یې وه حضرت عایشې بیبي ته راغې چې داسې کار دی هغې ورته وایي زما سر هم خوږېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما سر بیا اندازې خوږېږي دا اوس د چهارشنبه ورځ ده نو تاسو به دا وایئ چې د رسول الله بیماری چې شروع شوې ده نو د کمې ورځې نه شروع شوې ده د چهارشنبې ورځې نه نو د چهارشنبې پر ورځ هم بیمار د زیارت پر ورځ هم بیمار د جمعې پر ورځ هم بیمار خو دا داسې بیماري وه چې رسول الله به جمع له راوته جمیله به راوته د خالی د ورځې هم دغه د سوته وی د راوته د اتوارم راوته بیا د پیغمبر علی السلام بیماری سخت شو نو د پیر پر ورځ باندې د غوی لمبر د شپې تیریدو د حضرت عشی بی بی سره نو د پیغمبر علی السلام هم خوخه وو بیبیان هم د وی چې حضرت تخپل بیماری د عشی په کور کې تیرا کا نو د پیر د ورځې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د عشی په کور کې سار شماوی بیماری د چهارشنبه نه شروع وه چارشنبه زیارت جمعه خالی اتوار دا خو لا دا پنځه ورځې خو لمبر تیرولې خو چې ډیره سخته شوه بیماري نو بیا د پیر د ورځې نه هغوی د عشې کور کې نو بیا پیر نخا چارشنبه رسول الله بیا جمعات ته راوته وه نو د جمعرات پر ورځ باندې د زیارت پر ورځ باندې اوس دا بل زیارت راغی د ماسپخین مونځ هم جمعات کې وکړو یو بیان یې ملته کړی دی د مازیګر مونځ هم جومات کې وکړو د ماښام مونځ هم جومات کې وکړو او د ماښام په مانځه کې والمرسلات سوره مرسلات تلاوت کو غونډه جمع چې رسول الله کړې ده اخیری جمع نو د ماښام جمع کړې ده او د زیارت پر ورځ باندې چې کوم ماښام و دقه اخیری جمع وه چې غونډه جمع کمه کړې ده د ماخام اخیری جمع وه بیا کور ته ننه وطنو بیا طبیعت ډیر خراب شو نو ماسوتن بیا د راوتو طاقت نو د ورځ کمه تیره شو جمرات شپه کمه د جمعه نو بیا ابو بکر صدیق ته جواب وکړ چې ته جمع وکړه نو بیا د جمعې مرو نوت د جمعې پر ورځ په نسم نشو راوتی نو یا د خالی ورځ ده یا د اتوار ورځ ده اکثر علما د اتوار ورځ وایي د اتوار پر ورځ باندې د رسول الله طبیعت بر لک خشو دا اوس بل اتوار دی چې طبیعت خشو ماسپخین دی نو دوو کسانو رسول الله اونی و او راوی وست چې راوی وست جمع ولاړه و ابو بکر صدیق په جمع ولاړو سمونځ هغه کړو بیا رسول الله ورغی باقی مونځ هغه وکړو بس دا یې بیا اخیری دغه د اتوار پر ورځ باندې د اخیری جمع و بیا کور ته راغی زمونږ علما وی رسول الله اخیری جمع کما کړی ده څوک وی ماښام یې کړی ده او څوک وی د زیارت څوک وی نه د اتوار پر ورځ باندې ماسپخین ښکلې دا ده چې مکمله جمع چې کړی د اخیری د ماښام وه او د ماسپخین جمع چې کړی دا خو مکمله نه وه نیمه دغه کړې وه ابوبکر صدیق نیمه ده کړې ده بیا کور ته ننوت نو بیا ماسپخین جمع وکړه نو بیا رونوت مازدیګر رونوت ماښام رونوت ماسوتن رونوت اوس د پیر ورځ ده د پیر ورځ ده د پیغمبر اسلام طبیعت لک خشوي دی جمع ولاړه ده د سبي رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل کوټې دا پرده د سلری کړ دا به تراش او دې صحابه او ته وکتل نو سبي اندازې خوشاله شو چې الحمدلله نن صحابه دی او په جمع ولاړ دي صحابه او محسوس کړه چې پیغمبر علی السلام زما خیال روزي نو دون د هغوی خوشحالي پیراله چې صحابه وای قریب و چې موږ د موز مات کړی وي بیا وی موز کوي موز کوي بس دا پرده بیا راځوړند کړه چې جمع وشو پیر ورځ ده ابو بکر صدیق ورننوت رسول پاک ته بی اندازې طبیعت خو بی اندازې یو صحابي به مراته طبیعت ډیر خو ابو بکر صدیق وی حضرت که ستاسو اجازه یې زه به خپل کور ته لاړ شم د ده یو کور په دې عوالي کې بار او درې څلور میله بره دی پلو او ته وی لاړ شه زما طبیعت صحیح دی چې لاړ هغه د انور راوخته د انور راختو نه پس طبیعت نه غکېده کمزوري کېده کمزوري کېده کمزور نوم وی خرابېده طبیعت نه غکېده خو چې دا کچه غرمه شوه نو داسې حالاتو چې کله وفي بیوشیم راله د ډېر درد د وجې حضرت عائشه بی بی وی ما رسول الله صلی الله علیه وسلم روچت کو شاته ولکین اسم د سیمزان ته را ډډه کو دا سره ماته دې زه تاړمو دا غشاوه ماته دلته دارغه و چې دې کې عبدالرحمن ابن ابي بکر د حضرت عائشه رور دې راننه وتلاس کې مسواک دی پیغمبر علیه السلام وته داسې قتل حضرت عائشه د پیغمبر سم په خوې پویدا وی حضرت دا مسواک دې د لوالم ویو هغه راواغشت حضرت عائشه په خله کې وو پوسټ کو او بیا ورک رسول الله تا غړ ډیر خیسته مسواک وو او بس دا غینه پس نغش د دنیا نه رحلت هغه وکړو نو ما وی د چهارشنبه د ورځې نه بیمار شوی او بیا دا پیر نه او په بل پیر باندې بیا دغه وکړو نو ښکلې خبره دا ده چې د رسول الله بیماری څو ورځې وه مختلف روایتونه دي خو دې روایت سره دغه راځي دیارلس ورځې د رسول الله دغه وخه بیماری ځکه چې چهارشنبه جمعه خالی اتوار ګل نه چهارشنبه زیارت جمعه خالی اتوار او ګل نه راځي خ نو دی سرنامک دی باب مرض النبی صلی الله علیه وسلم دا باب دی د بیماری د رسول الله صلی الله علیه وسلم و وفاته او دا غوی دا وفات چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه کم رحلت کو هغه دا بغوی مرض د پیغمبر او وفات داغه وقوله تعالی او بل دا قول الله چې انک میت و انهم میتون کافران او منافقان به د رسول الله په مرګ خوشاله دل چې خدای زره مړ کې نو الله وی چې ته هم قابل د مرګ او دوی هم قابل د مرګ دي نو چې ته دنیا نه لاړ شې ولې دوی به دلته ټیکا غشتي میت د یې شد وایې میتون میتون هغه چا ته وایي چې قابل د مرګي ښه اوس نه موږ او تاسو نه یو موږ او تاسو ټول هر یو میتون یو قابل د مرګ چې چا باندې مرګ راځي دا یو الله دی چې میتون نه دی په هغه باندې مرګ هغه نه راځي نور په هر څیز باندې زوال راځي نو الله پیغمبر ته وای انک یقینا ته چې میتون ته هم قابل د مرګ پتا بم وفات راځي و انهم او دا خلق چې دی میتون دام قابل د مرګ دی په دوی بم دغه راځي مرګ برازي خبره د مرګ نه ده خبره د دې د کامیابی چې پر ورځ د قیامت سړی الله ته پیش شي او ایمان او مال صالحي ثم انکم بیا تاسو چې یوم القیامت پر ورځ د قیامت عند ربکم پنیس درف تاسو تختصمون تاسو به جګړې کوئ دا مشران د کفر او کشران د کفر دا به سره دغه جګړې کشران به وي موږ د مشرانو ګمراه کړي یو او مشران به وي نه تاسو په خپله ګمراه وي وقال یونس عن الزهري قال عروه حضرت عروه وي وقالت عائشه حضرت عائشه بي بي وي کان النبی صلی الله علیه وسلم یقول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بوي فی مرضه پاغه خپل بیماری کې چې دا کله دی بیمار شو نو بیا اندازې دردو الذي هغه مات فيه چې پاغه بیماری کې بیا دی د دنیا نه لاړ په دې بیماری کې بسوي یا عائشه تو ای عائشه هغه خیبر کې چې هغه يهودو په ما باندې کوم غوخه خوړلې و او هغه کې کوم زهرو د هغه زهرو درد زو سم محسوسوم هغه درد بالکل د زړه د رګونه مې شلیږي دونه دغه دی پیغمبر دا دونه زهر و چې پیغمبر علی السلام ګله راغشته و او خالی په خوله کې یې وه او حضرت جبرئیل راغی چې ما دا دغه وغورځوه دې کې زهر دی دونه ما وی تیز زهر و چې د هغې بیا داسې اثر وشو چې رسول الله به هر کال بیا ښکر لګاو ښکر وینه بیا د ځانه ایستله شوکیدل دغه رګ د زړه زما من ذالک سم د دغه زهرونه نن زوینم زما زړه ته دومره درد دی چې د زړه غرق می دغه کیږي شوکی هغه رګ چې هغه بدن ته به دغه پاس کیږي وینه فهذا اوان وجدت انقطاع ابهری نو دا وخت دی د دې چې زمومم هغه کټ کېدل او پرې کېدل د هغه رګ د زړه زما من ذالک السم د دقې زهرونه زمونږ په دې اکابرینو کې یو سړی تیر شوی ډېر لوی بزرګ دی هغه به وی رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا تمنا کوله چې کاش چې زه د الله په لار کې شهید شم بیا را ژوندې شم بیا شهید شم بیا را ژوندې شم بیا شهید شم د شهادت ډیر لوی مقام دی ډیر لوی دا د رسول الله تمنا و او الله خو د خپل پیغمبر تمنا پوره کوي خو که په میدان جنگ کې رسول الله شهید شوی وي نو بیا به خلکو مونږ له پیغور راکولی چې کینه مړه نعوذ بالله تاسو پیغمبر مونږ دغه کړی دی شهید کړی دی نو الله دسه ونکړو په میدان کې الله شه دی د کافرو په لاس باندې پیغمبر علی السلام دغه نک شهید نک خدا شهادت ورک چې الته کې دغه دغه دی زهر پیو خړلو او بیا د غزهر در چې د اخر کې بیا خکارش سو کاله پس خکارش او بیا د غین رسول سم دغه شو نو بیا زیارت سو دا زیارت هم دا نه او بل زیارت بل زیارت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماسپخین د مازیګر او د ماخام موس په جماعت کې وکړو د ماخام په جماعت کې سوره مرسلات تلاوت کو بس دا د مکمله جمع شو د اخیری جمع وا دویم زیارت باندې بیا پیغمبر علی السلام دغه شو راوتی نشو نو عبد الله ابن عباس روایت کوي د خپل مور نه چې هغه ته خلک سوی ام فضل بنت الحارث چې هغه لور ده د حارث دا ام فضل د عباس صاحب خزه ده د عبد الله ابن عباس سه مور ده او د رسول الله خینه ده خان ځکه میمونه نه ده حضرت میمونه او دا چې د دوړه سره خويندې وي قالت ام فضل وی سمعت النبي صلی الله علیه وسلم ما وورید د پیغمبر علی السلام نه یقرأ او چاغوی بوي فی المغرب د ماخام په منس کې سبه وی بالمرسلات سوره مرسلات به وي سوره مرسلات به وي دا یوې اول مرسلات عرفه دا ماوی مکمل جمع چې رسول الله کړی دا په دقه اخیری د ماخام جمع وه نو دا دغه د اخیری جمع رسول الله کما کړی دا نو تاسو به وایې د زیارت پر ورځ باندې د ماخام اخیری جمع وه چې مکمل جمع کړی دا یو هغه جمع وه چې هغه نیمه ده کړې ده او نیمه ابوبکر کړې ده هغه د اتوار د ماسپښین دغه ثم ما صلی لنا بیا رسول الله مونږ نه کده جمع مونږ ته بعدها پس دا غینا حتا قوزه الله تر دې پورې چې الله دې د دنیا نه بوت حدثنا محمد بن غرغرة قال حدثنا شعبة شعبة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال عبد الله بن عباس وی دا مخکم تیر شویو کان عمر ابن الخطاب عمر ابن الخطاب خلیفہ دی او چې کله به دا لوی لوی صحابه سره مشوره وه نو عباس صاحب هم راغوښته په دې مشوره کې به کېنه او عباس صاحب کشر صحابي و بعضې صحابه و لکه عبدالرحمن ابن عوف هغوی پوښتنه کوي چې حضرت ته دې ماشوم له اجازه ورکې نو داسې خو زمونږ بچي هم دي بیا خو په کار و چې هغوی دې راځي دې مشوره کې دې کیني حضرت عمر ورته وایي عباس صاحب تاسو عبدالله ابن عباس صاحب پیژنې دا هغه هستی ده چې الله د قرآن دونه لویه پویه ورکړې ده چې دونه ستاسو نشته حضرت عمر به هغه سړی مخکې کو چې چاته به د قرآن ډیر علم یو سړی له به ګورنری ورکوله هغه سړی به ګورنر کو چې په قرآن به ښه پوهېده او تقوا به پکې وه ویلکه ته لایق د دې چې ګورنر شي که یو بل عهده به ورکوله هغه سړی به کته چې هغه ته به قرآن ډیر یادو زمونږ موجوده وخت کې یو د انګریزانو یو دغه راغلی دی وی کم سړی چې قرآن او حدیث وی او فقه د رسول او فقه وی ابا په سیاست کې سنالی الکه سیاست څه ته وایي حکومت چلول نو مطلب دا دی چې قرآن دی وي احادیث دی وي نو باس قرآن او حدیث به ګورې عدالتونو ته نه ښکاره کوي او نه به عدالتونه قرآن ته ښکاره کوي عدالتونه به د انګریزانو په قانون روان او دلته به دغه خدای په خیر کې دا تاسو څه خبرې کوي او زمونږ دا غټ غټ لیډران دي او دی قرآن وي او حدیث وي نو ولې د باندې به مونږ پابندي لګو صحابه او با هغه سړی مخکې کو چې کم سړی ته به زیات علم و رسول الله چې اول مخکې کا دغه ته خلافت ته نو څوک مخکې کو ابو بکر صدیق مخکې کو بیا عمر بیا عثمان بیا علی خ نو کان عمر ابن الخطاب منګه دا د انګریزانو سوچ دی چې مولا به سیاست کې سنالي پیر به په ملتغه کې دغه نالي څه مطلب دی دا د حکومت به څوک چلی دا به دغه خوشې لوپران چلی نو کان عمر ابن الخطاب نن ډېره لازمه ده یو خو لکه زمونږ په شان دي بېکاره یو خو په کار دا ده چې پیران علما دا سیاست ته وځي ځکه چې اسمبلی کې خلک څه کوي اسمبلی کې قانون جوړوي قانون او چې قانون دغه شي غیر اسلامی شي نو د دې دفاع به څوک کوي نو دا دی عبدالله ابن عباس وی کان عمر ابن الخطاب او عمر ابن خطاب یدنی ابن عباس هغه برانیز لیکاو ځان ته عبدالله ابن عباس ابزان خی دا به د ځان سره کینو فقال له عبد الرحمن ابن عوف نو عبد الرحمن ابن عوف ته وی چې حضرت دا یو دغه دی نوجوان او کم عمر الک دی او د ځان سره کینې نو ان لنا ابنا ان زمنګم زامن دی مثله په شان داغه پکارو چې غم کینو نو دغه وته اشاره کوي چې زه کنه راولې زامن که دومره علم ستاسو د زامنو سره بیا راولې فقال عمر وتوي انه من حيث تعلم دا دا غزین دی چې تاسو ته معلومه ده یو خود رسول الله د کورنۍ نه دی بل دا دی چې الله پاک دل دغه ور کړی دی ښا علم د قران ور کړی دی پیغمبر اسلام دته دعاګانې کړې دي یا الله دته د قران پویا ورکې دته بیا اندازې پویا و فسأل عمر چې بس ته خو راغلی د پاره د دین د کامل کولو او چې دین کامل شنو بیا ضرورت پاتې نشو بس اوس به ته د دنیا نه دغه کې رحلت پکې ځکه فسبح بحمد ربک دې زنه دا معلومیږي تسبیحات ډیر وایه دنیا کې د وخت کم دی نو فقال عبد الله ابن عباس وته وی چې په دې صورت کې چې دی اجل رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د نیټه د رسول الله اعلمه الله خبر ورکړی دی د دې ایاه هغه ته نو عمر وته وی دا ستا چې څه خبره ده دقه سي زمام خیال دی فقال نو عمر سی وی ما اعلم منها زن معلومم د دې آیات نه الا ما مگر هغه خبره تعلم چې تا ته معلومه ده په دې کې اشاره شوه رحلت د رسول الله ته چې بس اوس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دنیا نه دغه کوي رحلت کوي دا یا صورت چې راغی ډېر صحابه و بیا جړل چې وای دین خو معلومیږي چې رسول الله د دنیا نه دغه دی روان دی خا بس دی